اته لم یو څه شي ویني هغه څه تفصیل نه پاتې سترګې خو دغه پکې راځي هغه پکې راځي لا نه ولې دم څه په اوس د سیند نشه میوي نه خوري عن جابر عبد الله قال قسمنا اعمالكم فوق على قراركم واشاركم دام غلط دي ابن كثير نقل کړی دی چې دوی څه قتل نه دي چې دې قتل وې نه یو سم خبر کړو خو خبر دې کړی نه دی ابن كثير نورې مطالعه سمه هغه داو چې پیغمبر خدا منافقان ته وی مرا به خیر دا اجازه په منافق لما اذن لهم ولجاف ورکو افل عن لما اذن دام به او کله دا پر دغه کې شي چې پیغمبر د ګناهونو نه پاک دی دلته تا مونږ مجاز سختی ده هو حتی چې مخان دل رول نه چورول دی داوی هغه لری لکه عمر فاروق منه زمانه د سخت ګرمي وا او سالي وا د دې وجه نه زغزت وي غزر الاسره او جيش ته وي جيش الاسره او مهاجر انصار موجود په اتباع په حساب کې مطلب دا ده چې دا دا خلق دې لایق دي توبه الله قبول کړي ضمیر شان او ضمیر قصه شوی یو شی که مؤنث مو ضمیر قصه که مذکر کې مشان دی خبر ده حال ده نو سره ورسو جمله راشي او تاسو عائد نه دا ټول د دغه ضمیر وضاحت هغه شان څه دی هغه حال څه دی خبر څه ده یزیغ کجیږي زموږ جماعت یزیغ د فرمایش او جمله خبر شو د کار ضمیر ضمیر شان بس کارونه چې نږدې و حالت دیتا چې کارګه شي نو یې سمار نو اسراف باندې اجنبي انته په ایمان کې پات نشي او دلته مولا دا چې وسوسه ورته څوګه کمزور مسلمانان ثم تاب بیا الله تکرار کی قبول توبه بیا الله توفیق او توبه ځکه چې الله په معنی رؤوف بیا انداز مهربان دی مهربان وعلى الصلاه ولقد تاب النبي والمهاجر والانصار وعلى الصلاه الله قبول ته وکړه په هغه درو اته النبي الذي خلفوا في رسول او حتى اذا ذاقت الموت زمکه ته ثاني شو د سنو څه شي قبول ته بما رحبت ما مسرک می روح بها تر دې چې زمکه ډیر کولا او دا ډیر کولا او دا وزاق نه انفسهم او خپل انفسهم تل شي دي قلوب او دې ته انفس ته قلوب ته ویل شي ځکه چې ژوندې سره یو نه پرې خپل ځان زړه تل شي وزن غنل الله ملجا من الله چې نشي پناهګاه د الله د عذاب نه الا الیه مگر تعلم الله ملجا من سخط الا الیه استغفار والتوبه بیا الله کوم توفیق په ایمان توفیق ورکړو بیا تو توفیق ورکړو تاب ول قبول نو توفیق ورکړو بیا تو توبه الله تواب دې انتهائی قبول کې توبه قبلې اگر انسان په ورته سل ګناونه سل او رحم دلته یو پانا بلکې دو پانه او یو پانا لومه حدیث اخرج عبد الرزاق ونبي شيبتان واحمدو چې کوم مشران دي نومه کې د ټول مشر استاد دی عبد الرزاق عبد الرزاق امام بخاري استاد استاد او دا ابو حنیفه شاګرد ابن ابي شيبه د بخاري استاد او احمد استاد ابن سوي احمد اخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبه واحمدو والبخاري په بخاري شل فوي کنه کوم مخکې نه علی شل هدي وجر مشکات والا وایي چې ما په مقدمه کې بخاری مسلم مخکې کړی دي شیخان دغه د حدیث صحیح دی حاصل او چې کوم کې د څومره یار باس کومه امامان مخکې کوم محدثین دوستي کومه دغه مرتبه او چتي کله چې ما ورځ لولې دا وایي زما خبره کومه عبد الرحمن د عبد الله بن سالم مالک او دې د خپل دا کار په ځامنو کې قائد چې د جمعه بار کړو لا تدیو بایکاټ نه مسجد پیغمبر ورنه په غزا کې څه کړی مګر په غزا تبوک کې نو مګر دا د په بدر کې هم نو کو پایس کو لا مسیرو ځکه چې پیغمبر خدا ناګهان قافلې پسې وو حتی چې الله له رسول په کې جمع کو به تاریخ او حاضر شي وا د پیغمبر خدا مهد کې شپې د لیرا کیتا تمینا د کوم وخت خلق او علی اسلام کول او زدا نو هغه کوم چې د دې په مقابل جماعت د بدر حاضر اگر که بدر خلق مخکې مشهور دي او مشهور دی مسعود زما خبر دا و د اوس د پیغمبرانو په غزا تبوک کې غدا و چې زمانه زیات طاقت والا مالدار د دې وخت کې چې زوم طاقت نو مالدار ولو زمره او زما د الله قسم ما ته دوه نه چاته په دې وخت کې او پیغمبر دا عادت داو د کم به د په غزا مګر خبره به پټول خبره نوم به یو تدمر لو مشرق تا او خبره د مغرب کوله حتی دا غدا شو غدا کو په موسم په سخت ګرمۍ کې او متوجه صفای بعید تا او مایرو تا دشمن ډیر دی کارک مسلمانان ته خبر د مسلمانانو چې تیارو کې تیاري دشمن خبر په خپل طرف باندې چې اراده کوي مسلمان د څه سره ډیر ګر په یو کتاب کې دا د خلکو نوم جمع کوي نشي جمع کوي وای کار یو ډیر کم سره وو چې اراده وو ځان پټ کی مگر پټ نه وو صبر چې واحد او شي فقال الذي يتغيب الا ذن غير اخباره ما لم يدله دا بیا علم غیر من خبر کوم دې تاسو نه غزا ورته هم په دې وخت کې دا غزا نیو خو شي پخې شي سورې خوښې او زه ګورې نیو تر کومایلی ما خوښې تحریک قسم ایماندار ارمان دې چې دا وخت درې ما تیار کړې او واپس شي لکن څه نه ونه زمت کې مې طاقت نشته په مور خلاصو او زه به تباز حتی چې خلک وځو کو سبا چې قسم سروات مسلمانان او ما تیار نه ما سبب وکم بل بیا ولاسم بیا له مصطفی په دې پوښي په غدو کې یوم ما فصلوا لا جاءت فصلوا لتاجهها اتاجهها فرجع فورا اقدم جهاد اسمه جاء لا مصبا جاء منكم جاءتون حتى شاهي لا قسم کړي چې روان شمه ویرس ارمان کړي مې طاقت نه نشي شروع زوګه ته په خلکو کې ما په خطا ته دا خبره چې په کلی کې څوک سره ناشته یا خو منافق مشهور دی یا سره چې الله معبود دی او پیغمبر دا ځوان نه راځي حتی کوم بیا مت حاکم پرې مانی چا کې رائے او فکر او اسلام سبوي سبوي چې وینا او سوال چې په سره راوړل زما د کلینا ټول غلط خبره ده وشو ان لم انجم شيء من اول هیڅ شي نه خلاصي قسم دې شتاو کو پیغمبر الله تبارک قادمه او چې ورغه جمعه ته بول نه شو برکات ورو کړو بیا پکې نه شو الای کارو کړو را المتخلفین شروع باندې قسم نو کوي او دا سلفه اتیا کوي قبول کو پیسون داری نه علانیا بخشو وروکتو او د خپل خبرو غاړي اوس پر الله تاسو ته پټ نه ولنه خبر ما مو امر چې ما سلام واچو مسکه شو په شان د مسکی کېدو د غصې واله تبسم تبسم موسی د اطاعت دا ورته رسم مخامخ چې موږ څنګه ما خلک پته تاسو په نیو ورسي او یا رسول الله کده بل څه په مخکنات دنیا ولا تا بدل درې ما دا غره حسین په وته مبانو باندې دته څه خبر کوم هر لقد وو جزا ما له خبر راکړی شنو لكن الله متقسم زه په دې پوهېږم که تاسو خبر کوم په خبره د دروغ او تر من خوشاله شي قریب راشي الله پاک تا ما ته وسکه او که تاسو خبر کوم خبر نشته او ته ما ته وسکه زه کوم لرم پای په انجام کې ته الله الله مې قتل ما ته دا خبرې کولې حتی چې راو چې بیا راځم ازم سم ما غلط خبره کړې و نشته خبره ده یا ویلې زما په خبر چې اول څه کړی او دو سړی هغه دا خبره کړې ما سوګي یې مراره د دې زیو هلال ده ما ته دې څه په سړی حاضر دی بدر تا دا بدریان دي په دې کې زمانه مونږ لارم کوم خدایات او منه په سم زموږ خبرونه درې کسان سجور سشوی دی زمون خلق پتن شو خلق پتن آشنا شو حتی تنکرت ولا تنکرت لیتی نفسی اتا از مکتن آشنا کر شو دار از مکنا چه ما پیل بلا فادر پری حال کی پردوش شتی زما صاحبان چو ولی خو محتاج و کور کې کېناست او د چوما مضبوط ما ځوان ما زه ما ته پسند مسلمان سره طواف په بدل کو چا ور خبر نه کوي راز مسلمان ته په هیڅ کېناست بس باندې سلام واچو تلس کې ویلي چې آیا شونډې یو کو دورې پر سلام وکړه یا موږ کو نږدې پیغمبر پټ پټ په مانځ کې موته کتل زما په مانځ کې ټول شو ماته کتل چې با موږ په لور سم درې کتل ما نه مخوار اذا تفتنا اربع حتى اذا خبر الجسوه مسلمان زما جوړم روانه ما لارم د ابو قتاده په دغه ما ترسوي دې خود خلکو ما ته سلام واچو فالله دې خدمت جواب رانه ما وته مخته ده الله مستقبل ته نه پوي زموږ الله رسول محبت کې چپ شو جاموي قسم یې ورکو بیا چپ شو جاموي دا الله رسول خبر نو څنګه موږ روان شو واپس دیوال باندې وختم په یو کې روان هو ده د شام یو زمیندار راغی فان راوړل خرڅې کوم مدینه کې یسو کومه خبره چې په کار د مالک باندې خرڅ شروع کړه ماته شته ها دی ها دی حتی جراو راک ما تخت وبعد شان غسان او ما راحت راپلو کاتبه او زما دې په لفظ دې بل څه مالک په دې وخت کې په سوال دې جامعو کې بل چانه واجب وسته رواتو مر پیغمبر پس کومه خلک ته ملاوی دې دغه دغه ايها الاولى بالتوبه مبارک توبه مبارک توبه لهنك توبه الله عليك حتى دخلت المسجد خوش مبارک شرط اشتیخه دا اختر فرمان مبارک شویل شم وی او چاری کی سنتی دا عمر بن عزیز کزمات صحابه ہوئے مبارک بارک اللہ علیہ نو دغه امتحان زما والله ما تحملت كذبا الله لم قتل قهر من ذكري مسخل يعني دا دغه وخت ما لا خبر کړ او زه سمه چې الله ما حفاظ شاید کوم باقي هو شي نشته خبر کیږي کنه او نزل الله لقد تاب والله ما نعم الله عليه من نعمه قط بعد ذلك الله سبحانه الاسلام اعظم من رسول الله زما دې په الله قسمي فما الله احسان نه کړ پس اسلام سوال جواب نه کې څه څه بشي وی اوس په خلک راغون شي دا کور کې به تاسو مات کی خلک ورمنه تخفیق دي خلک ورته کوي د قولم خلک شي یو وخت خبرونه حتی سبا مونږ وکړو اعلان په توحید الله باندې هاذا او په صفات د الله تعالی موسم دلالت او غټ دلالت چې ایمان د دې خلکو مضبوط دی توحید دې زیات شتنی و ابو بکر لواء شي ته تاسو ته توبې نصوص ته وي ازمغه کای په ځمکه سوي ازمغه په تنګ شي او خپل نفس تنګ شي لکه کعب بن مالک یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایماندارو د الله نه ویری دا مخکې سره لګاو دلته یې مکوي jihad نور سره لګاو وکونو مع الصادقین او مرګر شي د رښتینو کاب رښتیاویو الله بچو د رښتیاوای الله باندې بچو چا تختاب دې سکه له کتاب سکه نه عام ایماندار دی سکه چا په ستنه ځان تړي اړ دی و ظاهر هم کتاب دا دې په دن نه کا او نور په دن نه کا وا او بیا نقل کوي درو کو شي نه او حرام دی السيوطي وي دلوغ حلال لري نسره حقا وتعالى البته حديث فشكي لمسعود دلوغ روان دي اشتياو کې په ګټ کې په دې پوښي د خپل ماشوم تر جواله کې پاکم دلوغ مو والحق اباحته چې حال برابر نه دي ټول کړي په بنیاد کې کې ما یې د جنگ په سلسله کې یا د رول په سلسله کې یا د خپل دیني د خوشاله کولو لپاره د اباحت کمال زنده پکې اوس نور خبرې پکې کوه که تبلیغي کار وکاو اتقوا الله انفرادي ژوند ښه او د چا مرګره شزان له اوسېږي نه کوټګي کې بنو اوسېږي مزيتیا وکي او د چا بکوم څوک چې خبره کوي رښتیا وکول ما صادق چې سو علی کوي رښتیا وایي بس تقوا یې هر جماعت چې رښتینی وي علی مرګره شزان له بنو اوسېږي ولا ينالوني من عدو دشمن نه يدل سمندر سمندر الا كتب لهم مگر لکل کی دا پارا بھی دقا مذکور دا طول مذکور لکل کی یو ثواب ورکی سولی کی عمل صالح معلوم شوا یو سره قصد خیر کوي من دی مشکور دی کولار دی کناس دی کروان دی خبر او الله نزا کوي ثواب د عمل کوي پوښي نو بیا په دې حسان اشاره وکړه حسان بن ثابت ته پیغمبر خدا منبر دی وی اوجهم او قال حاجهم وروح القدس معك حاج د کفار وایا او روح القدس تا مرګره دی ناسوي اجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء اوای خلو بل کفار عن سبیل د کافر بچو لا خیر اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيلها مع مقيله ويزن قليل عن سبيله نن بتاعت وجو اكو بيو بل گزارو حضرت عمر وي عبد الله د حرام زمکه او د پیغمبر په مخ کې داسې غلط خبرې کوي کجوره ورکي یوا یا د کلوې هغه د نیولو هغه فتحه هغه ورکي ولا کبت نو لري غټ د عثمان بن عفان چې په دې شته کې کله و درې درې ورکړي روپۍ کله و درې سو خان وکړي کله وایا نه نه سو خان او پنځوس اسنا کله و نه سو خان او شپېته اسنا او پیغمبر چندي غوړ او د سهار وخت ته د ما سبا باندې مخکي الله ته اوس کله وینا اوس موزل هر مسلمان زبوز اوس پیغمبر په کلی کې راځي هو مو کنه اوس هم وزم نو ما کان په دې وخت زحاق وایي چې پیغمبر وزي ته وزي چې پیغمبر ناس نه ته بناسي اړه وزي چې پیغمبر کوي موږ ته سوچ تیزول کو یا خطا کول کو چې په مالي داخل کې تنظیم وي چې موږ ځای داخل شي تحذیف تیزول ما څنګه او چې ګذشت نه غلط غلط کار کړی په الله ولا ولندي وتلی د هاي په یقینا د دین طائفه دنیا فقیر یې ته ویل شي که حسن چې وایي پر قد سنجي حسن ته وینا وکړه چې په خاص تا مخالفي سکرت کوم وکړه فقیر دې فقیر دنیا باندې دیني نه وي اخرت ته یې نه وي په دین پويږي عبادت همیشه کوي ځان د حرام ساتي د خلق مسلمان عزت نه خراب کاف نه حلال مسلمي علادي د مان ساتي الله تعالی جماعت مالها پیجن عقیدی اعمال اخلاق لا ټول مالها چې کم پیدا کوي وما عليها تاوان کوي ان سبا علم دې په احکام شرعیو عملیو د ادله تفصیلیو نه فقه منز فرض دې ولی اقیم الصلاه زکات فرض دې وآت الزکاه حج فرض دې ولا الناس في البيت مثلا دلیل سره تکوان که فقهاون ته پوښتې هغه فقيه مجتهد ته وایي شامی راوړو یا د مولانا عبد الحی خبرې شو کا فقه څه ته وایي فقيه چې کوم دی نه دا مو مرتبه دی یو دی قواعد خپل دي دلایل حکم دائم دی فقيه مجتهد مطلق مجتهد منتصر چې د دغه قیدونه وسره راوباسي منتصر دریم مطلب پکې ارکم یو چې هغه فقيه اصحاب التحویج یو خبره پیغمبر خدا ترم پیغمبر امام ابو حنیفه کړی دا مالک کړی دا دې د دې خبره دا هم مسله تر وځي تخریج کوي قیلیه غنی مسله ورپسې نه یو پکې اصحاب الترجیح دي لقد جاءكم خام خرغل تاسطا رسول من انفسكم رسول لدى انفسنا تعالى مخاطبين انفسنا يا بني آدم نبي بني آدم او دا انفسنا ده يعني عالي سوق خطاب بشر ده پیغمبر بني آدم ايو خيرت بن عباس بن محيسين الزهري انفسكم من انفسكم قيمتي ده پتا سي اشرف العرب فرمایي رسول محمد ما د عبد الله زیما د عبد الحسین الله په دغه مخلوق او زه په غره مخلوق کې دوی پرېته کړ زه په غره پرېته کې په قبيلو کې زه په غره قبيله کې ګورونه خاندانونه زه په خلکو کې زه تاسو نه خیرکم بیتن به خیرکم نفسا بیا بخاری او است خیر قول بني ادم قال فقال حتى كنت من قبل الذي كنت فيه مسلم سوزم استفاء ابراهيم اسماعيل وعبد الله اسماعيل بن كنانه بن كنانه قريش قريش بن هاشم بن هاشم وكذا چې تاسو په تکلیف کې جوړې کېږي پیغمبر خبر حریص علیکم ډیر مېن دی علیکم علی ایمانکم وسراشانکم ډیر مېن دی تاسو په ایمان او اسلام او بالمؤمنین خالص ایماندار باندې تاسو نه کوبل تقوفن بی اندازی مهربان رحیم دی یا رؤوفن دفعتون کې د شر او د تغلی او مهربان دی نعمت فإن تولوا فسلم کدی واپس استانا دا خو سوره توبه د جهاد په مسله باندې خسته وسه شروع کړه زبو ها مخصوص بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب په پنځه مولانا خبرې کې مخکې جهاد وشو قیدین د شپې جهاد مو شو او د توحید مسله خلق ته وړاندې کوو یا د صورت پر اعراب په مکه شته سوال او کله موجودیږي په ډیرانو کې هغه چې موجود نه په ډیر قیمتي مقامات وقد الاسقاط ما لم تسقط بسم الله الرحمن الرحيم د دې په ترجمه الله کوي بار بار شي تلک دا قران تلک دا سورۃ آیاتون دا قرآن دا سورت اللہ علیہ وسلم دا قرآن الحکیم چه حکمت والا دے کتاب حکمت والا دے خاون دا حکمت خاون دا حکمت اکان الناس عجبا خلق لفظی کی تعجب ان اوحینا چه موحیکو الى رجمین لسل ناشنا غندی کارو شو ان او حینا پدې چې وه کړی دا یو سره ته چې د دین دې منهم ان جنسهم دې ابعث الله بشر رسولا نو پدې باندې خبر خبر او بان انذر الناس رسول وې کو پدې مضمون چې خلک ډېر او یو ول دغه چې اول خو چې پیغمبر راځي نه ته مسلمانې نه کنا به یې خبر او ان مخفف مسقلنا دام ویلشم یا بی ان مستریه او خوش خبرو که ایمان لرا ان لهم قدم سکن داری دا پارا قدمو نبی او پنیز ضرب فان اوس قدم خو د خپې ته وای کنه د خپې دا یو حصہ دي نه قدم نو قدم څه ته وای خپه وی اصل د قدم العلو مخصوص او مطلب یې اوس مستعمل په قدم سره مخکې او اسقوط لقد سبقني مجازا مرسلا د نسبت کلامی سره څه برابر دی واقعات او نسبت کلامی موافق دی د واقعات سره او کله مستعملی په افعال صدقات القتال چې حق پوره کذا بالقتال چې حق پوره او یضاف الیه اضافه کما قد تتقین ومدخل صدقين ومغرب صدقين دا طول وايخا اضافت موصوف صفت تکوا خبر وای کافران نه دا کتاب مگر نه دا ان ان هذا نه دا کتاب وحش شوی دا یا دا یا دا چې دا کل چې وحده سره ساحر دی نو ان ربکم الله د شکر استاد هغه الله دی په دغه اسمنو مکه پښتګ مکه څنګه ورځ واه کې وټ نیمونه د ورځ دا اندازا یا وزر کالا دا څه بدل نکا او زمانه په وخت نه مقدار الفصل ما تعدون مقدار ست ایام نور پکې راو ثم استوعاسو بیا دې الله پاش او څنګه دې متشابه مخکې دې شي بار بار دې شي او بیا بعد علماء دا الله په صفات اته نه هم پکې راځي استوعاس پکې بل صفات سو او متأخر وایي استوا معنا حکومت دې حکومت په عرش کې غلبه پارسه یدبر الامر تدبیر کوي د امر تخپل فیصلو ما من شفیع نشی سفارشی الا ان لم ماذا پس اذات ما دا الله په مخ کې سفارش بلا اذن نشي کولی اوس په ما او تاسو خو سفارش کول بلا اذن وسه خو الله له ورتي مساله بوج الله کوي دقه الله او تاسو مربي بندګي دا هغه کوي شرک پیدا کړو سوی فاعبد سبحانه من غیر ان تشركوا به شيئا من ملك او نبي فضلا عن جمال الله يسر ولا اسمه يضر ولا ينفع فرشتہ او شرک نه کې پیغمبر شریک دي کې جمادات ته این او اورینا نو انسان هغه هم شریک کې افلا تذكرون نصیحت نصیحت قبلو الیه مرجعهم الله توحد فصول وعد الله را یقینا انه خلقه الله بلا مخلوقه اول سبب الصم به دوباره کوي د څه لپاره یې په جزاو کې الله یې منظر عمل صالح ولا د قسط په عدل او انصاف اکثر چې کافر شي دایي د پر سکل دي د ګرمو بونو عذاب درناک دی په ځکو دلایل توحید هو الذي جعل الشمس ضياء دا دلایل دي په وجود الله په وحدانیت الله په علم الله په قدرت الله په حکمت الله چې په دې نه یې لکه الله پر سکل مخکې ما دې څه چې تاسو مو متکلم بالفعل یو مفرد پم به وي ما يمكن التوصل بصحيح نظر کی الى مطلوب خبر موږ ممکنات په خپل نه پیدا چا بکړي دوه درې نشي کېدی واحد شو وجود کې څنګه څنګه د علم خبر د خبر خبر ټول پکاو او شمس یا یا رڼا ته نه نه قرآن دا ذات دی یا پکې حمل د مصدر مبالغه تلو کنه مجاز یاخلی یو مجاز یاخلی دی یو مجاز لغوی دی او یو مجاز بالحد کله جعل الشمس ذات یا مجاز بالحد کوم دی اتر شو مجاز لغوی شو کائن یا شو نو مجاز یاخلی شو والقمر نور پس هم رنا دا زانو دا او د فلسفیان ترجمه ته مونږه د رڼا د نور سیوای او د سومر رڼا او د نور نه حاصل دغه ته نور به نور د ذات نور منور دی او له تعلمو چې معلوم کړي دا سری شمیر د کوم چې په دې باندې غلط علمي د دین او دنیا خبرې مرتب دي ول حساب او قات معلوم کړي پنور سپوږمۍ دواړه او بیا نقل کوي چې کله محمولو په کله شمسي او قمر دواړه باندې اگر معتبر دواړه دي تاریخ عربي دی تمری لیکن بیا نقل کوي او بیا داوي چې د نوې سات څخه د 315 په تور دي او 15 غنټه او نو سلويخ نیم کا او تیم کال 300 سلو 50 ورځې اته غنټه او اته سلويخ نیم واضح دی آیاتونه تکمیل خپل او تنبیه د پاره دا قوم یتقون یریګ د انجام هغه څنګه چې تمره ملاقات نه لري قیامت نه مري مطمئن دي د دنیا ځمانه رسول الله دنیا واطمئن بها او قرار په دې منځل لري او هغه چې ذاتون زمونږه به خبره سوچ نه دا کسان دې رسول الله جهنم نه وو او خپل عمل بیسه کسان چې تاسو ایماندار دي او ښه عمل کوي يهديهم ربهم دې ته الله هدایت کوي په ول د ایمان باندې سبو ته جنت وو ته کوي هغه ته ګورو خو نو دي او لا وسلی غوین وای په جنت نعمت کې او دعواهم چغه د دې او دعا د دې په جنت کې سبحانك اللهم یا الله تعالی پاتیرا دا ترجمه کې دي سوک السلام دے اللہ کے سلامت السلام قول من رب الرحیم سوک فرشتی پر سلام کیول ملائک اتنو علیہ من کل باب سوک السلام پر مانا تحیید دی دا پائل تک ہم دے دی بس تنمشی و ترکی السلام بوئی واقف دعواو اخی دعا جانلی پر جنب کی حمد دی اللہ لرا چی مربی ہم آخر شو الحمدللہ ہم پا اول پشو بیا دا غینه رستو حالات دنیا راش نو په جنت کې ولا خبره کوي ولو يعجل الله الناس شکایت کوي الله زور نه ور کوي الله پاک دی عذاب راوړي کنه چې اوس یې تاسو ایمان نه نه داسې بوشي الله فرمایي ولو يعجل الله الناس کله جلدی ورکړي الله خپل حساب الشر ناکار حالت ثم جعلناكم خلائف في الارض دا تاسو موږ خلیفہ کان دي مکه من بعد پس تاسو د وفات نو ګور تاسو څخه وای کسان چې تمره ملاقات لري ایت د قران دی لکه راو قران ته وایي دا قران ته لکه هم دلته وکنه په دې کې قیامت روان دی دا پکې مو آیا حساب کتاب روان دا پکې مو آیا زنده له ځم پکې دا پکې مو آیا عبادت له الله کې پرې کې زم دی دا مو آیا او بدله یا کوم آیاتونه چې مشتمل دي په دمکو باندې په عذابونو باندې هغه په دې باندې دا بل څه جوړی کنه چې دا کار څه دی بد عذاب دی دا نه کنه هغه په دې حق په دې کل ما یکون البدی ورتوایا ندی مناسب زما د پاره ندی ممکن ندی زما د پاره زی بدل کړ د خپل طرف زی بدل شي اوس دې خپل خبره کې والتالي عدم التلاوه والادراء منتقين فينتفي المقدم تالي باطل نو مقدم منطق شته کنه شي وایي نشته په باطل کوم دي کدا الله غیر ما ولستره لیکن مستر خوشته نه لستر نشته لستر من قبل وحد نزول القرآن تاسو نه پوهیږئ فمن اظلم سوق الظالم دا چانه نو په الله درو او کوي شان خدا دې خبر خدا نه کامیابیږي مجرم ويعبدون من دون الله ما عباد کې سوا د الله نه اجل نقصان رسول شي کيبات او نه فائدہ ويقول هؤلاء شفاعة من الله او واي دا قیامت چې قائم شو دا به موږ سپارښت شي اعتراض لپاره جواب نه قیامت هونی شي څنګه شفاعة من الله شي جواب کې قیامت کې قائم شي یا د جوړ د دنیا په معاملاتو کې والجبور الاول قیامت شاید ومن صبر حاله قوم متردد ځکه چې خبرې مختلفې دي کله شفاعت اسلام تکي او کله د نیکانو صالحو ضروري لا ټول دا خبرې دي په تصویر سره د نیکانو مزوي خطر نو د نیکانو صالحانو پرې تصویر خو دا پلان کې صاحب درې ورځې مخکې ما وی الله مغفر لحينا وميتنا خدای دې بخي الله دې بخي درې ورځې تیر شي ځامن ورکړي لونه ورکړي مال ورکړي دولت ورکړي دعاګانې کوي څه به کوي چاته وي ما تشتغل بباجب ان اولئك الرجال دغه يسهول لهم او دی یا تقریبا نر متولی کل اخرین روح من د پلانکی وطن د پاره پلانکی او د پلانکی د پاره پلانکی او پای د زړه د اسلام د اسلام د هغه د پاره سره وکړي کله تنبون الله تاسو الله واقف کوي خبر وي بما پرش الله علم چې الله خبر دا په الله معلوم دی او الله د کلیات نه خبر دی او د جزئیات نه خبر دی او د وړو نه خبر دی او د غټ نه خبر دی وتعالى من غير ما تمسكون وما كان في نوبة واحدة خلق په دنیا کې شو یو ده دا آیات ته د دې نور آیاتونو یو ده د دې معلوم چې اول خلق یو ده ټول په توحید فاختلفوا من اختلاف یو قول په کتاب کې په شرک خدا او رسول کچه تنه یو خبره چې مخکې رستانه چې تاخير د عذاب د قیامت ته لقو دین بیان په اصله باندې کومه شي بس مونږ پلان کوي معجزه ولر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه موسی علیه السلام عیسی فقل هو انما الغیب عیسی دا معجزات من الغیب او غیب د الله انما الغیب لام د سکو د جنس جنس غیب او لام اختصاص فقط الله دې انتظار کو استاسو انتظار وإلى أن ذلك من غير وهو مختص به تعالى لا يعلم أحد من غيره تخفى الله قول بند وإذا كان كذلك فانتظروا من يا ولي الله پرنا لگی نه آج هغه څه شی دی چې اړیږي وای دا اولراون کې دام پټ شی دی الله بچ خبر او کله چې وسکم خلکو ته رحمت لکه صحت او صحت صحت تلاقی پس د مصیبت رسول وی اذا لهم مکر دا دې لپاره تدبیر فائدہ ممکن دا باران راغی دا ولو شو دا بوتان کو دا ستورو کړو وقال العرب تزيد الامطار وكذا الرياح والحر والبر لا نواي دې په وشي احادیث ګلولا پیغمبر خدا ته بدر په ورځ راغلی باران وشو دا د مانځنه په خلکو په مخ راوړو عادت په پیغمبر خداو اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه بخاری 117 صفحه اور بیا دتکو نن څوک مشرکان دي په الله او څوک چې کوم دي موحدين څوک کافران دي په الله څوک منکران د الله دي څوک منکر د الله دي بیګا باندې شوی ولې شوی دی الله په خپل پدې دا ټول دي ایماندار مؤمن بي کافر بالکوكب دا بلا اکرا و دا پلان کې سول پلان کې کوم شو او پلان کې چت شو پلان کې کار شو او چت دا سکتا بار په دې شو مشرک مخکې ما یو ځل دا ویلو رسول الله اعلی نه څه کوي خیر دی خدا الفاظ کې مناسب دلته د ادخال کافي ما او الا وتوبه الله اسرع غیر مخکره مکن په تدبیر کې تاسو نمونږ به کوم په دې به مثال بیا د ایا کنه ابو بکر خبر کې سوې صنعت الالتفات کله مخاطب کا کله متکلم کا کله بل کا نو جرینا بهم جرینا بكم بریهم په هوا باندې طیبه چې له خشته حالت کې و فريود خوشاله شي چې اوس موثر شوی جات هارا كده ريح هوا عاصف ذات عصف صح الوتن اي الفريقين من هذا اهل سبيل واي الداعين اقوم چې دا فريقه موحدين لا مسلمانان چې دا خلي کان مشرکان هغه مشرکان دي چې په تکلیف کې الله توسل او دا موحدين یا مؤمنان دي چې په تکلیف کې یا الله توسل دا دي خلق دي ځکه چې فقل لي توافر اي الفريقين من هذه السبيل اهل سبيل واي الداعين اقوم ولله المستكبر او په دې مرز کې حایل شوی دي اقسام د مرګونو مرکې دي وهي دي کنځي دي کولای شي رد دا اوسه نه کان تا وس نو مې دا متان د شاو متان متان به کارو کنه بخاری کې ده ول سواسو کو د نیکان صالحانو تصاویرو د نیکان صالحانو بوتانو دا خدای شو شي او د دې وی نبی صلی بار بار وای قبر پر ته د پاره اعلان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء من قبل قبور انبياء سدي دای بوتان بکړي مساجد يحذر ما صنعوا عائشہ بوي ولو لا ذالک ولو لا خشيا ذالک نو پیغمبر خبر وا په داګ او لا کو کې ته خبر لعل الله ذب القبور والمتخذين على مساجد والصلوات انت الله من السماء من لګي د اسمان نه فقل به خلش د وو بوج من نبات قدوم لګا ګان شو کوی بده دن نشو لګا هون دي فعل نه دا غیر چې خودي خلق او چا پایا دا چې ګیا ګان دي سبزیان دي چې خلق خودي او دا چې حیوانات خودي حتی شونی سیز بکا زخرفا خپل سادگی استوفت واستكملت حسنها وبهجتها راشي ورته فیصله کوم د عذاب قسمه قسم عذاب راشي لکه یخنی راشي ګرمي راشي ولخان راشي منګکان راشي زهري هواګان راشي د شپې یې راوړي وګه څنګه دا غیاګانی حسیدن کټ مشابه د کټ سوچا کأن لم تغن گویا کی دا غیا نو موجوده بل امس پرو او ته نن څه پرو نو دغه څه واځي کومه کنه په پاتې کوم او الله دا اوتر کی دا سره جنت رب سلام دې چې پاک سلامتی دې سلام پکې دې پرشتي سلام کې ما وتاي بکنه اخوذنا کې چې جنت شي نه للذین احسنوا د پاره دا چې ښه عمل کوي الحسنا خبر سمدا وزیاده بدین زیاته هم شته زیاتی ترجمه شاکړه دا الله فضل احسان مغفرت او رضوان په خبره پوښي او دې پکې راځي وهي نظر الى وجه رب الكريم دا روایت ته چې موږ د الله په خبره کوو راځي او تفسیر ماتو عن ابي بكر وعلي وابن عباس وحذيفه ومسعود وابن موسى الاشعري وخلق اخر او داسې به خود ټولي کأنما اغشت لکه پټکړي شي به خود لري قطعان په ټوټو باندې من الليل دا ټوټې د شپې د شپې ټوټه ټوټې کا او د په مخ واه او حال کون الليل مظلما تور شپوي او دا غي د ټوټې کټکا او په دې مخ ته کان نه مخشت لکه پټکړي شي به خود لري قطعان من الليل په ټوټو د شپې باندې مظلما په دا حال کې د شپې ټوټه دا موجود دی په دې مشکل څوک وایي د دې مطلب ودان دي څوک وایي نه لکه مخکې څنګه پیغمبران ورشي یو مجبور له رسول په یقول ما دا قال لا علم لنا د هیبت خبرې کو یا زمون د علم ستاسو د علم په صفت باندې هیڅ نشته اټول پکې دنه په دقه وخت کې نبلو امتحان وکړو كل نفس لها نفسه خلق بعد ما أسلفت ستمخ يا عمل واپس مش الله تا كما الله مولاهم شمالتي الحق ثابت استغفر الله فقل افلا تتقون ورته وایا مشرکان ته دایي حالات ذکر شوی دي نو داغي باندې استدلال څوک تاسو خو راکړی د اسمان د زمکه رزق موږ ته پښتو کې خوراک وایو او د عربی په جبه کې رزق په عربی کې به ځایوي برخه ته وایي برخه الحص او په شرعي معنی په عربي معنی باندې څه ویل شي انسان او حیوان ته چې الله څور کړی د فائدې لپاره ما ساقه الله الحيوان انتفاع کمیس پر تو پکې دنه کا خوراک اوسل پکې دنه کا علاج چې کم شمنی فائدې لري بیا د اسباب نه اسمان نه معنا باران یا د نور ګرمي د اسباب د زمکه نه پورته کېدل یو تفاعل وي بل تقابل وي د طرف د اسمان د زمکه یا څوک مالک دی د سمع او د بصار د اوریدو د لیدو مالک څوک دی دا څوک مخکې مونږ هم سمع مفرد ویلې و او صار هم جمع ویلې چونکه مصدر دی اطلاق په یوم کې په غنوم کې نشي ومن يخرج الحي من الميت سوق او باسي ژوندۍ د مړونه حیوانات د نطفینا نطفه د حیواننا یا سوق من او باسي ژوندونه ومن يدبر امره سوق واقدار تقدیر ويقول الله الله نو ورته وای افلا تتقون تاسو نه یریږئ دلته اعتراضات او جوابات راشون داغه نه پس وی انتصاب یو کتاب دی ابن المنیر مالکی لیکلی دی په شرط باندې نو یو خبره دا غیره ده تاسو کو شرع قاعده نه پوهته په قاعده کې یا بی ځای وای په مارکت نه هم نو معتزله حضرات وای دا حرام شی دی دا رزق نه دی دی دا شرک خلق یو ټکی شو اوس په دې وطن کې نور خلق دي ومن یدبرون دا تدبیر څوک کوي نو دی وی دا آیات په هغه خلق باندې کافح دي تک ور کوي چې د زوکه تدبیر په هر زمانه کې خطب کوي یو هدا بیا په نوافل باندې دي چې دوه نږدې شي زدا غلاس زدا خپې شو مطلب الله وغه یو شو حلول اتحاد راغی دا غي مطلب خدای دی الله ته خپل ما په وینا شریدي دا مطلب نو چې دا وغه شو حلول کفر دی اتحاد کفر دی او بهر تقدیر دام پرشته چې عبادت ته الله سره فریږي او د عبادت ته الله سره کوي فانا تصرفون کوم خوا تاسو ګرځي واپس کېږي د عبادت الله دقه ثابت شو وین غفتا اکثر من تصفوچ نه فرمان کړی څه ثابت شو وینا صدا انهم لا يؤمنون ایمان نه لري نه بدل قل هل من شركائكم من يبتل الخلق ويا ورطه الزامي دلایل دي تاسو په شرکاو کې هغه څوک چې ابتدا د خلق او څومره ویلو بیا دوباره هم کوي نو دې کو جواب نه کوي کنه نو قل الله تورته وایا دا کار بل څه نشي کولای پرې پوه شوی دا جواب بل څه نشي کولای اولی دا کوي د دوباره کوي فانا تؤفكون تاسو کوم خوا ګرځولای کېدای شي د الله د عبادت نه افکرو یا افکو اذا قلبو صرفو قل ورتو هل من شرکائکم ایا ستې په شرکاو تاسو کې من يهدي الحق چې خلق ته حق او خدا ټول ځان درایي چپ کول دي چپ کول دي چپ کول دي و الا ورتو الله يهدي الحق خدا الحق ته کوي دی هیل وزیر ورکی په حلیار کې الهای وتشدید دال يهتدي لالتقاء الساکن ايتبع من لا يهدي چې هدایت نشي مونږ مگر الا خدا مگر چې هدایت توش فهیڅ وخت هدایت نشي مونږ مگر کله هدایت توشي مراد هدایت نه د دنیا لار مونږ شي په اختیار باندې نو دا به څوک شي مسیح علی السلام او غیر ملائک او څنګه چې چا ورسره لازم دي که څه کوي نو مگر چې هغه ته الله لا روخي په یو وخت کې مگر او یا مراد د هدایت نه انتقال شې یو دینه بل نه نشي هدایت نه یو دینه بل نه نشي مگر که څوک منتقل کی فما لكم كيف تحكمون دا پتا څه شي څنګه فیصله کوي وما يقتل اكثرهم تعبیر دې اکثر تدي پر خپل اعتقاداتو کې پر خپل محور الا ظن مگر تظن وان الظن لا يغني من الحق شيء او ظن د حق نس کول شي بشک الله واقف دی پاره شي مخکې ما ظن ویلو ظن اعتقادي راجحه نو میراله کوم مطلب یو جمله خبریه بشک الله واقف دی پاره چې مخکې ما ځن ویلو ځن اعتقادي راجحه نو میرا دې کوم مطلب یو جمله خبریه ستا په مخې چا ویلې پلان کې راغې پلان کې لاړ شو ستا په دې کې یو حال پیدا شو اگر حالت تا ویلی شي تصدیق بیا تصدیق په څلور قسم دی یقین دی جهل مرکب دی تقلید دی ظن دی نو زما په دین کې یو خبر کېنه استلا چې دا حالت د سری خو غالب ګماندار د سری اندې سوې ځوان کله دې هغه مقابل دې ته راوستو راوستو لاندې او کبه راوستو زید ولا کوي زید نه دی ولا هغه د مارتي منی او کمزوري هغه ته وهم وي او دې مضبوط طرف سوي او تقلید څه ته وایي چې زما دین کې اعتقاد راجح نه اعتقاد جاذبه کله خبره نشته کبل مقابل د عالم دین نه مني او کې دې چې پاینده کې څه شک پیدا کیږي زما ثابت نه جاریم ګره خو ثابت نه دی د واقع سره چې برابر نه نه ته سوی هغه ته جهل مرکب او چې ټول په برابر شي هغه ته یقین وي اعتقاد جازمه ثابته مطابقه لواقع یقین شو اعتقاد جازمه غیر ثابته تقلید شو اعتقاد جازمه ثابته غیر مطابقه څه شو جهل مرکب او اعتقاد راجح څه شو یو خبره او دویمه خبره په اعتقادیاتو کې ځوان ولې کار نه کوي مخکې ما تاسو ته شرقایت ګورئ نو شرقایت والا وایي چې په اعتقادیاتو کې ځوان کار نه کوي زموږ قایلو کې دا مسله ده چې په اعتقادیاتو کې ځوان کار نه کوي کو اصول دي شروع کو کو اصول کې احادیث کومه متواتر یقین راوړي او خبر مشهور ته معنی راوړي او ځوان سره وایي هغه اعتقاد راوړي هغه راجحات راوړي نو بیا راځه راځه دا زده کول غواړي والاولاد په عمران مبارک احادیث مختلف دي نو دا دی او دا دی اولاد دا چې ته پرې کې اختصار نه کې دومره دي کې دې چې سپکی وي زه توبه سم او سپکی نه یو دې دنه کوم ولي يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في الوصول الفقه لا يفيد إلا الظن خبر واحد ټول شرایط چې برابر کې په اصول ده نو په اصول فقه کې موږ ته شاشین او انوار وغیرہ وایي په دې کې سوي اصول فقه ده دقیق قواعد نو لاول دی راوی چې څه بحث وی راوی مسلمان دی وای او عادل دی وای او حافظ دی وای او خبره پوه شي د بنقل عدلین تام ضبط متصل سند غیر معلوم لا شاشي نو خبر راوی بیا ورته قرآن خلاف نه لري د حدیث تواتر مشروع خلاف نه لري وینا دا حس او د عقل خلاف نه لري لا يفيد لا عبرة بالظن في يوم الاعتقاد 101 نو اسی دا هر وخت کې په ذهن کې مخکې دا بار بار بار خبر راځي نو دا یاد واه دلیل دی تحصیل د علم په اعتقاد کې واجب دی او ایمان پرې کې کار نه کوي البته معاملات مسلې خو جوړ دي خبر واحد کوم کار کوي گواهان راشي گواهی کې نه کوم فی دې خنه مو دای دا وکړه او خپل داله گواهان پیسو خبر غالب ګمان داله دی وایي غالب ګمان نه پاکي په معاملات کې په غالب ګمان کار کوي او په اعتقاد یا په کار کې ان دې وجه ان الظن لا يغني الحق شيئا او حق امر ثابت توي اوس دا د دې نور خبرې ته د قران په اړه کې وما كان هذا القران اي يبتلى من الله نه دا قران چې جوړ شي سوا د الله بل څه جوړ شي ولكن تصديق الذي بين يديه لكن دا قران تصديق دی رښتینی غنل دی د هغه کتابونو چې مخکې دي شي تورات ته انجیل دی زبور دی هر څه چې اغي ویل کړه برابرۍ ته تصدیق شي یا په اصول کې سره برابر دی او تفصیل د کتاب دی کتاب نه بدل تجینس جنس کتابونه دغه وضاحت کوي د حقایق شرعیه او من رب العالمين دا تصديق دي دا الذي بين دي ولكن هذا الكتاب تصديق الذي او لكن تفصيل الكتاب ولكن من رب العالمين ام يكون افترى ام دي منقطعه او مقدر دي بل او حمزه کله مخکې ما ویل چې ام کله متصله وي مقابل بوله پیدا کړي اجي منقطع مقابل تعریف نشته او چې مقابل دې پیدا کړو بیا به وایي د دوار مسند اللهما یو دې او مسند له مناسبت او چې نه یې بیا منقطع شي بیا منقطع په درې طریقې راځي کله په من حمدي دې انکار او کله په معنا د بل کله مجموعه نو ام په دې د خبرې آیا دې د ځان نه کړې او دا غلط نو هغه نه خبر منتقله ک ام په دې ابطال پر مور د انتقال دا خبره پیدا دا خبره کو آیا دا نه کړې نه درو وي کله ته وای فاتو سورتي مسی راو یو سورت دې پشان کې ودعو بلې وسطاتم تو چې بلې سیوا ده الله کته نو چې په قران کې ګورو درې مقامات د مقابله کې د تحدي او د مقابله کې درې اگر دې کثیر کې درې نو سلو پنځه لیکن اوس ته بلانی بحث کو په هو کې ورته لس او په یو سره غيو قانون خدای ترقې کې الک سره مناظره کوي لاو لس وکا د ټول قران مقابله وکا د ټول شک لس وکا چې لس دې یو وکا نو دلته یو وکا یو لس وکا خو بل شان روانه خبره نو عام خلک کوئی سورې یونس رسته منزل له سورې هود مخکې دي نو د فصاحت او بلاغت په لحاظ الله سره دا په دې مبارک مصلی دا تقدیر دا په کړهلو موږ ته معارضه وایو مقابله ورته وایو تحدي ورته وایو فاتو بسورتين راو سورت وګدي کله مثل هیڅ د قران په شان دي په بلاغت کې په خربت کې په او چتوال د الفاظ کې چاته مختصر متول ویل انت مسخ بحث کو یو ته فصاحت وایو بل ته بلاغت فصاحت څه وایي چې د عربی د قواعد سره برابر وي نو وایي دا فصیح دا فصیح کوم قواعد چې سره برابر شي نو فصیح او چې د موقع مناسبت پکې مخکې شي نو دا بهیر مطابق تکرار د مقتضا حال تر نو دا فصیح او بلی یعنی دا کې د عربی الفاظ هغه ټول ټیک ټیک او د موقع په مناسبت سره چې مخاطب څنګه دی دا هغه مخاطب بیا وساتل شي او بیا وکړي چې د سوي بني شي دغه شنه په قران کې مونږ کله وی دا ولي حکم واستغلي بلیغ دی مخاوش کوله کله وی ترتیب ناشنا دی او کله وی پښین ګولی پکې او کله وی سره تو تاریخ پکې دی نو فصاحت او بلاغت پکې ویل شي تب پکې دا غریب نه هم ناشنا او طریق پکې دا په شی راځي دا ټول او څه چې بشان دي او ودعو وبلی استطاعتم سفتاقت لري تاسو من دون الله سوا د الله اغالها تاسو متبچل واسه د مهماتو د ملماتو راځه کته سرشتي په دې کې دلالت کوي په اجازه قرآن بل کذبوا ما لم يحيطوا بعلم بلکې نسبت درو کوي په هر شته چې دې احاطه نه کړې علم دې پاره دغه پرېدا بل خبر کو دې قران ته غلط وای او حال دې قران په علوم باندې احاطه نه کړې او سره یو شي خبر نه وي دا غلط دی ولما يتم تاويله او تربيه او تقول هغه دې دې تاويل دې وان کذبوک کتا ته نسبت درو کوي په خپل درو باندې کړی نو ورته وایي دی عملي زما تر طرفه ختم زما خپل عمل استاد خپل عمل تر عمل نه بيزار تاسو بيزار د هغه کومه او زه بيزار ما د هغه نه چې تاسو کوئ دې مطلب دا نشو باندې حضرت هدایت منسوخ شو ځکه چې هغه وکړي وې منسوخ نه دی استاد عمل نه بيزار نو خبره خلاص شو اظهار د برات ومنهم يستمعون اليك بعد اقسام تتغدي لیکن پوری کن افعال تسمو سمع تب وارای قرآن مضمون دا قرآن کانو تا اگر کنه پوری گی دغه نشی پیده تدی مثال دا کانو سمع بعد کسان آگا دی چه تا تکوری د کتو دلایل باندې کوي یا مطلب باندې کوي اپ انت تحدثون ته بلا خیر اندوتا ولو کان سم اگر کړي ان الله لا يظلم الناس شيئا بشك الله ظلم نه کوي په هیڅ شا باندې نه کمای د چانه څو لکه اکثر خلک ظلمونه کوي په ځان باندې ويوم يحشر مستخفي هغه ورځ یاد کا چې موږ راغون کو جره ټول پټو نو چې راغون کو نو د څه په دنیا حال پای شي کان لم یلسو گویا چې دین دې په دنیا کې الا ساعت من هار مگر یو ساعت او یو غنټه لکه غون دي زمانہ د دنیا دلته تشبیه شعر او تشبیه معنا دا نه دا وې دلته تشبیه د فار سره دي د خفقان د دې مثال بدایي دي خفا وایي او يتعارفون بينهم یو بل پیژني چې پلان کې پلان کې دې نو چې یو بل باندې پیژني لقد خسر فقط الذين كذبوا بلقاء الله تبارك احسان چې تکذیب کړي الله د ملاقات او لا غندون کړي و اما نرينك کچ توخه تا تا بعد هغه چې متاثر وعده کړی دا د عذاب د دې ستا پوزن کې او لکه او فینک یا تا وفات کو نو موږ ته باندې روکې شي نو مطلب دا دی چې دتا موږ په دنیا کې عذاب ورکړو هم کور نو کړو هم نو قیامت کې عذاب خامخ روان دي دا بکی او بیا الله گواری علامات ټول دي کوي د خبر ولکل امه رسول دا هر امت ته رسول شته چې هغه هغه ته منسوبي کله چې رسول الله خو دې به هم او دي دا هغه تقدیم کوي دا قیامت خبر کو دا هر چا لپاره بقاله غي رسول وي ابرش گواہی وکړي کله چې رسول راشي فیصله بوشي حکومت کې په انصاف په یو حق بچا دي شي وایي دي کله وای دا قیامت دا وعده قیامت ته رسول شي دا اوس خان وای لا املك نفسي ضرا زمانه من زمانه پر تاوان ته نقصان ولا نفع او نفع نو چې ست نه سره بیا کې وای زورن او خان څه شي دي نکیری او واقع شي د لا نه پس څه پیدا کوي تعلیم د هیڅ شي د تاوان او د پیدي مالک اغه نو مطلق لا اقدر على شيء منهما بوجه من الوجوه وتقديم الضر لكش دار مدار دلغه په فکر اظهار العز زعاجز يما دا هي خبره اعتراض داري چې لا استقيمون عطف دې فلا استاخرون او جزاء شو او جزاء الشرط سره اذا جاجهم چې اجر راشي مستقي جنو پرې کې سړي شرط چې الګ نه تر الله چې تر څو کې او دا بل خو کار کوم دا چې نه ته اوس راغلا نو پرون بسنګ دا کار شو د دې خبر ته کاټ او جمله خبره په لخت پېښ کړي چې مخاطب ته خبره بده مرګ وي نو سره یو جواب مکیو چې دا عتب دی په اذا جاء په شرط باندې عتب دی په جزاء نه چې نه ترکه یو خبره شو او دا مو اجر درشي او مخکې کیږي هم نو او بل جواب ما تاسو مولانا شبیر احمد صاحب کړو او الهي تاکید د پاره تاکي لکه په دې خو ته پوهېږې چې نیټه راشي مخکې کېږي نه او څه کېږي نه دا ولې لکه څنګه مخکې کېږي د قصې دا په دې کې یو قسم تاکید قول ورته وایي دا کوم خبر راکړي ان تاسو مزاجو کله نه عذاب راشي بیا تم د شپې او نهارا یا دورل تاسو په کار مشغول دي ما دا یتر نو سشه دې چې جلدی باندې غواړي موږ نو سشه دې خطرناک ثم اذا ما وقع آیا پس دا غي چې کله باقی دا عذاب امنت به تاسو بخت ایمان راوړي دلته مقصد کنا جهالت دی او تنبیه یا خبر خفای او جاهل دی الان الى اس تاسو ایمان راوړي وقد كنتم تزلون او مخکې دین تاسو جلدی کوله دا الان لپاره وی قیل لهم عند ایمان دلته په قول مقدر دی ته وینا ځکه چې الان هم قول قائل بغوان کنه دی ته بس پری ورته وینا شي او عامل دا الان لپاره آمنت به نه کی ځکه چې دا جمله یو شي نو دې با د هغه د معمولات نشي او صرف وای استفهام دا الان لپاره بل عامل او باسه ایا کله چې واقع تاسو په ایمان وړي ورته وینا وشي الارام انتم وسمع وړي او تاسو مخکې په جلدې وکړو بیا ویل شي للذین ظلموا شاک زیاتې په دنیا کې بازار باندې وتقي عذاب همیشه واري جزاء دې تاسو مګر هر تاسو کوم کسب کړی ويستنبئونك تان تفوس کئی احق هو ایا دا عذاب دا قیامت ثابت تے ایا عذاب موت ثابت تے قل ورته وای ای او وربي زما د خپل رب قسم انه الحق ثابت دی پروا مو تا ته خان دین خان دی باندې او د ای په باره کې دی وای چې دا ای راځي په معنا تنوان او حقیقت او دې مستعملي کې د قسم سره خصوصا وما انتم بموزين او تاسو لا تدون کې نه بچ کېدو ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض کچر ثابت شي د هر نفس بار چې ظلم کړي په ځان باندې کافر شوی دی نور څه کړی سول ثابت شي ما في الارض کمی خزائن کم مال دولت چې په دې ځمکه کې لري لفظ به نه دې قرباني پر یو کړ د عذاب واثر نه